عن ملته دلته بیان د انکار په معارضینو باندې د ملت ابراهیمینا او بیان وصیته بالملت الاسلامیه بیان د وصیت ابراهیم علی السلام د په ملت اسلامی باندې د دیرو کو خلاصہ ان مسلکنا فی الدین المسلک الابراهیمی زمون مسلک مسلک په دین کې مسلک ابراهیمی دی الذي هو مسلک مقتدى اليهود هغه مسلک یا مسلک د مقتدا د يهودو دی يهودم ځان د ابراهيم سام تابع ګڼي ول اسلام کا اسلام رد په دی باندې ومذمت کتمان الشهادت مذمت د پټولو د شهادت دی ولا فرق بين الانبياء عليهم السلام في التصديق والتكذيب فرق په پیغمبرانو کې نشته په تکذیب او په تصدیق کې تکذیب به د کولو نه کوي تصدیق به د کولو کوي آمن ملائکتی و کتبی و رسولی هر کې فرق په تفضیل سره دی ثابت دی تلک الفضل الله بعد ملا بعد اخو ثابت ته په نص سره وان النجاتا فی اتباع الانبیاء علی انبیاء علیهم السلام نجات کم دی دا په اتباع د انبیاء علیهم السلام دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه اعراض نه کوي د ملت دی وای مګر هغه څوک چې سپی په خپل نه جاهل په خپل ځان ځان نه پیژني که ځان پیژندې نو دا به نه رغیبه چې سلی عن راشي مراد نه اعراض ده که سلی الا راشي مراد ته میلان ده رغبت الیه د تم رغبت کړو مایل شوم رغبت عنه دنه اعراض کړو دې تعلم الصلات وو الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن ليس عنده مالوا فالناس عنه قد مالوا مال إليه مال عنه فرق الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن ليس عنده فالناس عنه قد ذهبوا ذهب إليه ذهب عنه الناس منفضة إلى من عنده فزة ومن ليس عنده فرزا فالناس عن منفذ دې ته وی علم السلام ایران کې د ملت د ابراهیم السلام نه مګر هغه څوک چې سفی په خپل نفس علم په نفس حضوري دی ای که هونه په نه راځي معنا بانها مخلوقه لله دا صفت انتزاعی شو ما غروار په دنیا په دنیا کې د سلسله دنیا ابراهیم علیه السلام منی یا په صحیح طریقه یا په غلطه طریقه يهود منګ ابراهيم تابعو نصارام وای مشرکانو وای ونو فلاسطه من الصالحین د پاخرت کې د صالحان نه اذ قال له ربه اسلم اول د طرف د منقاد څخه د حکم زما تعلیم د امت دا. قال اسلمت لرب العالمین ما غاړه خې د حکم د رب العالمین وصاب ابراهیم بنیه و یعقوب وصیت کړو په دې ملت اسلام سره خپل زامنو ته او یعقوب علی السلام هم زامنو ته وصیت کړو څنګه وصیت یا بنیا اے زما زامنو ان الله استفى لكم الدين تار غره کې الله دین کې اسلام دی فلا تکونن من من ال مکه گئے تاسو فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممړه کېږي مټ مسلمانان یې معنی تر خاتمي پورې مسلمانان بیا وصیت د اسلام سره ام كنت شهداء اذ حضر يعقوب الموت تاسو حاضر وي يعقوب عليه السلام ته حاضر مرګ مرګ وجودي شي حضور کې شک نشتا که ادمي شي نو امارات د موت دی ویلې مې سوچیت کړي په يهودیت او نصرانیت اول ځامن وتا ما تعبدون من بعدي چې چا عبادت کوي په زمانہ قالو دی ورته وې نعبد الہ کو الہ ابراهیم ابا ک ابراهیم اسماعیل او اسحاق من با عبادت کو استاد الہ د ابا استاد الہ د ابراهيم السلام د اسماعيل السلام د اسحاق عليه اله واحده یو اله ذاتن یو صفتن یو عبادتن یو امرن یو حکمن یو یو اله ونحن له مسلمون موږ د لپاره غاړه کې خود بیا د اسلام ذکر راغلی تلک امه قد خلت دغه امت ته چې تیر شوی دی لها ما کسبت دی لاغه دې چې دای کسب کړی ولا کوم ما کسبتم تعالی تاسو کسب دی ولا تسالون عما كانوا يعملون انا مسوال کی چې دې کوم عمل کو انما تاسو عمل ته پونه کی تاسو نه عمل ته پونه وقالو كانوا هودا او نصارا تهتدو او د دې غلط اعتقاد ذکر کړ وای دی چې يهوديان دا يهوديان وای یا نصارا چې دا نصارا وای تحت دو هدایت به بیا مون دي دلالت ته هدایت وای قل تورته وایا بل نتبع ملت ابراهيم حنيفا مونږ تابعداري کو د ملت دې په حال کې حنيف دی مستقیم دی په حق ما کان من المشرکین دین د مشرکان نه نه يهوديان نه نه د نصاراو نه قولوا آمنا بالله ایمان راوړی په الله منزل الینا مونږ ته نازل شوی کتاب نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته صحیفه اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته د زامن یعقوب علیه السلام ته موتن موسی او عیسی دغه موسی عیسی تورات او انجیل ما اوتی النبیون د ورکه نبی نور درب نه صحیفه لا نفرق بین احد من تفریق نکو په ما بین یو تن به تصدیق او تکذیب د چا تصدیق او د چا تکذیب کو دا تفریق من ونحن له مسلمون موږ د الله د پاره غاړه کې حضور حکم درم فین عام مثل ما من تم به فقد اهتدو تدی مان په مثل د تاسو به مان راوړې دي دی هدایت به مونږ وین تولوا کدی اعراض کو مون فی شقاق دی په خلاف کې دي فسیکفیکهم الله الله به کفایت کی ستا د طرف نه دی تا والسمیع العلیم الله کفایت کو کته مکی پرد باندې ټول ویل والله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين صبغت الله لازم نسی رنگ خله ومن ازمن الصبغه څوک د خسته د الله نه جهاد درنګ نحن له عابدون موږ دا پاره عابدون دا یو تشبیهی کلام الله ذکر کو دین سواراو یو بساتلی زیړ رنگ پکې ای تمای معمودیه وی زه بنصرانی شو پای به ولا غسل ور الان صار نصرانی حقا او دې د نصرانیت پرنګ باندې رنگ شو او په حق نصرانی شو الله دغه رنگ پرې دی د معمودیت رنگ د اسلام رنگ په ځان وای مراد د دغه رنگ د الله نه دین د الله نه د سیبګي اثرې په مسبوق کې درنګ اثرې د دین اثرې په متدین متدین تاسو دین د خدای قبول کړئ څوک د خسته د الله د جهاد د دین من خدای له عبادت کوونکی رد قول د دی دی قل اتحاججون فی الله من سره مباحثه په توحید د خدای کې څوک به درې دي څوک سوي څوک سوي څوک له ځامن ثابتي څوک لونه ثابتي وربنا وربکم دا الله زمون رب دې استاسو رب ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ له زمونږ اعمال دي ستاسو تاسو اعمال دي الله مخلصون الله د پاره اخلاص کوون ام تقولون تاسو دا وایې ان ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب كانوا هودا او نصارا ابراهيم عليه السلام اسحاق ابراهيم اسحاق عليه السلام اسماعيل عليه السلام يعقوب عليه السلام د دې دامن دولس د يهودانو نه سارو نه قل انتم عالم ام الله تاسو عالمانه کاله عالم دي الله عالم ومن ادل ممن کتم شهادتا عنده من الله څوک د ظالم تر په کاتمین د شهادت کې چې پټ کې شهادت پنځ د دې د الله نه دی الله غافل لغه نه تاسو عمل کوي په اجازه کو تلک امه قد خلت دا امت دې تیر شوی دي لها ما کسبت اچدی کسب کړي ولکم ما کسبتم تاسو کسب کړي اول روان شوی مانا ولا سما دا ولا سما رکو شروع کیږي د سوره بقره نه کان فی ما قبلو بیان الخواص والتمهيد الى تحويل القبلة مخک تمهید او تحویل د قبله ته په بیان د بانی د کعبه سره بیان د خواصو د کعبه سره جواب تحقیقی دی د پارا د تحویل قبلی ته وان رضا اليهود لا يحصل باستقبال بیت المقدس رضا د يهودو نه حاصلېږي په استقبال سره بیت المقدس ته بل به اتباعهم فی الدین و جرم عظیم دی برا دی کی چې د دې اتباع شي په دین کې او دا خو جرم عظیمه ده و اذن فيه جواب حاکمانیه په دې کې حاکمانه جواب هم ده کما اعترف به عبد الله ابن سلام دی باندې عبد السلام اعتراف کړو حين سوال عمره تعالی عنه عمر سے ته تپوس کړو چې الله وی دی داسې پیجنې لکه ځامن کې پیجنې دا څنګه خبره ده دو تویل لمعرفتی بمحمدن اشد منه بمعرفتی ابنی زما معرفت په نبی علیہ السلام سخت دی د معرفت زمانه په خپل زوی په زوی مې دومره خین نشته او تی وکیفه ځکه دا څنګه خبره ده لعل امه خانت په بي باک الفاظ دي چې مور خیانت کړي عمر سره تاندې خپل کا عجیب خبره ده دیو جن د دې کفر چې کم دی دا عنادي دی دا د جهل په وجه نه دی والتحذير عن اتباع اهل الكتاب يرد د اتباع اهل کتابنا والترغيب عن كتمان الحق او يرور کول دي د کتمان د حق نه والتعريض للأمة بعدم الامتراء تعلیم د امت ته په عدم د امتراء او د شک سره په دین کې ظاهر کې خطاب نبی سام ته کوي فلا تکونن من الممترین خو مقصد خطاب د امت بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء دا جواب دی حاکمانه قل لله المشرق والمغرب تو ته وای خدای له مشرق او مغرب دی خدای چې کوم طرف ته حکم کوي بس کوو به مخکوبال ته یا دې مې شایلا صراط مستقیم هغه کې اراده ولري صراط مستقیم وکذالک جعلناکم متوسطا لتكون شهداء الناس ويكون رسول علیکم شهیدا دغه ما ګرځي تاسو له امت وسط میانا عادلان شي تاسو شاهدان په خلقو ثم پتا سبحانه شهادت کوي حدیث کې راځي چې پرد د قیامت پیغمبران به داوو چې موږ دې قوم ته تبلیغ کړو دوی نو منل بیا قانون دا دی چې مدعي داوا وکړي مداله انکار وکړي ای به انکار وکړي ما جانا من بشیر ولا نذیر مونږ ته نه بشیر راغلی او نه نذیر راغلی چې مداله انکار وکړي مدعي ته به وایي چې شیطان راغلی پیغمبرانو تبا الله وی چې شیطان راوړل دی به پیش کی امت د نبی کریم علیه السلام امت به گواهی وکړي چې او دوی ته پیغمبران ناغلی او دعوت ورکړي او دین نه ومنه قانون بیا دادې چې مدالې نه تفوس کې د جرح په شیطانو دې ته وایي چې جرح لره او د نوح علیه زمانه کې امت کم دی موسی زمانه کې د امت کم دی څنګه دي شهادت شهادت والے کې چې انت حاضر شاید خود شهود نه دی بیا بالا تپوس کې د امت دوی به خدای ته قران را لېګلو قران کې دا راغلی د ځنې پیغمبرانو تفصیلا چې امت ته تبلیغ کړو وي نو منل ځنې اجمالا کلن کذب الرسول فاق وای ټول تکذیب د پیغمبرانو کړو د فوشلا بیا طریقه دا ده چې د شیطانو تعجیل کی یو تعدیل فی سری بل فی الجاری فی سر داده چې هغه بازار ته که بازاری وي محلی ته که محله کې دفتر ته که دفتری وي یو پرچه به ولېږلی د شیطان نمونه به یې دی بولی کیا مقبول شهادت یا مردود شهادت غبن سوال براش بل جهر دادا مہر کې بتا فلانه فلانه څنګه سړي دی وي خسړي یا بد سړي نبی علیہ السلام بد امت تعدیل چې او زما امت عادل دی قابل د شهادت دی فیصله به په حق د انبیاء علیهم السلام کې وشي امتونه منکرین دا به ناکام شي الله دا غي ذکر فرمایي شیرز بریوان شهید معنی تزکیه کوي نه دغه منګه قبله هغه چې ته پاغي باندې وي الا لنعلم مگر دې د پاره چې موږ تمیز کو جدایو کو علم خو مخکشته او دې تل من فعالی وای دا هغه چا تمیز کو چې تعبیر رسول اسلام کوي هغه څوک چې ګرځي په خپل پوندو باندې بعض خلک دلته متردد شوی وي اوس دې خو مخ اوس دې خو مخ کوي و ان كانت لكبيره دا تولیه مگر دول ثقيل دي على كل حد په هر چا الا على الذين هدى الله اجه هدایت تعالی کړی وما كان الله ندی الله لذي ايمانكم چا به ازاړه منځونه چې موږ بیت المقدس ته ولس مې چې کړی دي ابه صحیح بل ایمان یعنی صلات ساتو تعبیر د صلات د پیمانو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله په خلق باندې صاحب درافت او درحم قد نرا تقلب وجهك في السماء وینو منګه اړول د مخ صاحب په جهاد د اسمان کې منتظر واحد حضور ارجو چې کله به راضي په تبديل د قبله فلولينک وګرځو تعالی را قبله تناقب ترداها ته پیراضی طبعا په دغه مرادی والله حکم او طبعا دار راو دلته حکم د تولی راو فول وجهك شطر المسجد الحرام وګرځو مخ په طرف د مسجد حرام وهي سما کنتم کم د چې تاسو یې فول وجوهکم او مخونه خپل شترو طرف داغه ان الذين اوتوا الكتاب اور کړه دې کتاب لا علمون دي عالمان دي انه دا تولیه حق ده د دې په کتاب چې پیغمبر به دوه قبله تمز کوي د جانب درب د دینه دا غافل عما تعملون یعمل هغه نه عمل دل ترال الشطر المسجد الحرام رب د مسجد حرام یو سما اصابت اصابت عین دی اصابت جهاد اصابت عین خدا دې چې خانه کعبه نه نه افتاره تنین خدل شي په خانه کعبه وري اصابت الجهاد دارې دا ګناه هغه ځای ته هغه ځای ته رسېږي ایا څه ته حسابت الجهاد نه دی حسابت العين دی هغه خلق خط خو هغه ځای ته راځي د دې بده خو راځي د سلامت کې پاتې بیا چې ماو کتل نو ارڅوک به راته په تر چلا په دې سفونو کې په دې طریقه چې د تنګي خط به په بیت الله راته التیو نوجوان عالم عربي ما ته تاسو کو مې ها مې هاذا بیت الله ویل نعم انا اصابت الجام اصابت العين دلته اصابت الجهاد ته کې اصابت العين ده ا خطا شو اصابت العين مې څه د معنا د اصابت العين ان يراه بعينه چې پستر وی وی ما الاعمى لا يراه بعينه نور خو بیا پستر کو نه ویني دې کې غلې شو ما تی تسوای ما معنا دې ثابت العين نادا چې د دایری د مصلی د تندی د خط عین په کعبه ور دا ثابت العين او ثابت الجهاد دا دی چې کوم خط فرض کې شمالن جنوبن د دنه او خط دي هغه خط تر ملاقات کې دو زاویه قائمي چې پیدا شي هیڅ ثابت نه دي اوس که په طرف تاسو درې دي یو بزایو پیدا شي منفرجه ابل حاده هیڅ ثابت نه دي حتی دا غزاویه چې کم دیل ته یو د دې مشه او ځوانو زما مرګري دي ما ته به انتظار کوي لا لا کلک شي ما خامرو جماعت له میوه راوړې بلا سيزونه راوړې یو سوره دې ما سره و بیا مونږ به په سر تور کا یا زهیر ادا مکروه میندې کوی ما سره ټوپۍ نشته ما سره یو ټوپۍ وه د کپړیا مې وله ورکړه بیا چې څوک راته سرتوري که هذا مکروه بیا مبلغ شه دا مکروه څه وخت یې ونو ما له خپله پته راکړه چې زه په مدینه منوره کې مساحت کې نوکرې ما دا د محلي نمبر دی دا د محلي نوم دی دا د ما د کور نمبر دی ته به څومره کسان راولې ما زه تعالی شر خو نه درولم که موقع ملاو څه در بشو لا ما له یو قرآن شریف راغی چین ورته وداسې ورکو یوې ټوپی راکړه جالیداره یوې چاقو راکړه وایته کم دی وی د برسته حرم خدري چی دي ورته دا لاندې دا او میزانه بیا سره جما سره ما ته به خامہ خاطر به ما کو کرا دي ګورو وکړي به حساب تل جهاد کوم دقه دي چې د دایری د مانځګار د تنظیم او خط وباسي او الته ملاقی دا غفت ماره سره په بیت الله باندې شمالن جنوبان حدو زاویه قائمه ته پیدا شي دې توي اصابت الجهاد الله فرمایي ولن اتیت الذين اوتوا الكتاب بشرد دې کراتو هغه څنګه ترکه کتاب بكل آیت په هر معجزه سره ما تبعو قبلتک دی تابعداري نه کوي د قبله ستا من تبع تابع قبلتهم نه تابع د قبله د دوی با تابع د قبله دی بال تابع د قبله د بعد یو بل کوم یو بل سره خلاف ولئن تبعت اهواهم په شر دې کې تابع دي د خواهشاتو د دي دا تلسم رکو شروع کیږي د سوره بقره نه کان فيما قبل بیان تحویل القبلة مخکې بیانو د تحویل د قبله واهنا اذن كذلك دلته بیان دې د تحویل د قبله او بیان الحکمت فی ذلک او بیان د حکمت ته پدې د دې رکو خلاصہ تلقین الاستقامه او تذکیر د خدای په انعامات وان تحویل القبلة حق بامر الله تعالی بل تحویل د قبله حق دی دا په خواهش نفسانی نه دی بلکې په امر د الله دی وبما بعد الموت او تذکیر بما بعد الموت وبيان احاطه علمه تعالی بیان د احاطه د علم د باری تعالی وان بیت الله قبلتکم سفرن و حضرن بیت الله تاسو قبله ده که په سفر کې که په حضر کې بیان فرائض الرسالت بیان د فرائض د رسالت والترغیب الى سبقت الى الخير او ترغیب دې سبقت ته نه کای ته ترغيب ده سبقت إلى الخير وأن الحنيفية في الحقيقة في دين الإسلام حنيفية دي په حقیقت دين دا بسم الله الرحمن الرحيم شفقت کوي نه کوتا اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا کوم ځای چې تاسو یې راتله به کې الله په تاسو باندې ټول علا کل شین قدیر هر چیز باندې قادر ومن حيث خرجت کوم ځای نه چوزي ته د خپل ځای نه فول وجهك شطر المسجد الحرام وګرځو مخ خپل طرف د مسجد حرام وانه الحق دا تحویل قابه ته حق د جانب طرفستان بغافل عما تعملون انت غافل انت تعمل کوي فیجاجی ومن حيث خرجت بیا تاکیدن وای ته کم نه نه چوزې ته چې خلق له پتا سوجت پاتې نشي چې علي کتاب د مشرکین دي مشرکین نو ویل ګوره د ابراهيم ځان قبله پرې خدا بیت المقدس ته مخ هغه وویل زمونږ د دین مون تابع الا الذين ظلموا هغه ځان چې ظالمان دي منهم لدی دی بیا ویل دا ځکه میلن الی دین آبائه دا زور دین ته رغبت پیدا شل لازم فلا تخشوهم دین مې یریږي وخشونی ما نه یریږي ولی اتم نعمتي علیکم علیکم ما تحویل قبله او کدی د پاره نبی علیہ السلام لکه لګل دې ما رسول په خوا د تاسو نه یتلو علیکم آیاتنا للی په تاسو آیاتونه زما و یزکیکم تاسو تزکیه کوي د باطنی اوصافو تزکیه کی چا پیرای مریدای کوي و یعلمکم الکتاب تا تعلیم کوي د کتاب والحکمت دا حکمت کې سنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون علیم در کی داغه چې تاسو به عالمان نه و تا ته مون نو معلوم روزه نو معلوم حج نو معلوم زکات نو معلوم جهاد نو معلوم د ټول تعلیم تاسو ته ځای فذكروني اذكركم هر کله چې الله دا انعام وکړ نو د دین عام شکریا ادا کړئ یاد کړئ ما زب تاسو یاد کم وشکرو لی ولا تکفرون زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ او ناشکری مکوئ فذكروني بالعمل ما یاد کې په عمل اذكركم بالبدل زب مو یاد کم په بدل د عمل سره اذکرکم من نجات ما یاد کې په مناجات سره پټ پټ زاری راته وکړ اذکرکم من نجات زب مو یاد کم په نجات سره د اور د جهنم ذکر مخکې کو ذکر سره انسان کې جون راځي مثل الذي يذكر الذي لا يذكر كمثل الحي والميت مثال دا چا چې خدای یادي دا چا چې خدای نه یادي مثال د مړ د جمع دا غیر ذاکر کتا ته جمع د ښکاری دا مړ دی بیا د جن نفس د بقا ضرورت د تیر شوی د پاره به ذره پاتې شي او دا سید د پاره د ما آتا وړاندې باندې نعمت نور الله تعالی سیوا کداغه نه دا څه نعمت به الله درنوا پاکستان کې نو جوړ پاکستان زنده باد کې جوړ شو پاکستان پاینده باد تو پیسړي زوی نه خدای زوی ولا ورکی کې ورکی خدای لوی کې ورکی واشکرو لی ولا تکفرون وایا دا تل د کمرو کو شروع شو ها نو لسمرو کو شروع شو د سوره بقره نه کان فيما قبل تحويل الكعبه اور اذن كذلك مخکې تحويل د قبله یو دلته هم دغه رنگ لګا نه دي شاده خدا والا کان فی ما قبلو بیان و بعض مسائل لتعذیب الاخلاق مخک بیانو د بعض مسائلو د تبلیغ تهذیب اخلاق وهنا تعلیم المسائل الباقیه دلته تعلیم د مسائل باقیو دی و تعظیم شاعر الله تعظیم د شاعر الله دی دا درې مسلې دي نورې پاتې و اهمیت الصلات او الدعاء اهمیت د صلات او د دعا دی فإن الاستعانة طلب المعونة استعانت طلب د معونت ته وهذا معنى الدعاء طلب د معونت معنا د دعا ده والوعيد على كتمان الحق وعيد دې په پټولو د حق والترغيب الى التوبه من ور کول دي توبه تا والتذكير بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره واستغناء الله تعالی استغناء د الله تعالی ده و استثناءه تعالی فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له واستثناء التائبين استثناء التائبين ده بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو طلب د امدادو کې د الله نه په آخرت په صبر سره او په مانځ سره صبر د نیک د بداینا صبر په نیکای صبر په مصیبت ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره نصران او عونن ولا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات مو هغه چاته چې قتل شي په لار د خدای کې شهید شي هم امواتن مقوله د قول جمله امواتن مفرد ده مبتدا محذوفه ده هم امواتن بل هم احیاء بلکې دی جم دي ولکن لا تجرون تاسو په جون نه پوهیږئ هغه برزخی جون دی دینه معلومه شولا چې برزخ یو جون شته دی بعض خلک د مر د ادراک نه حاصل د خبرې دا دی انکار د ادراک د مړو نه د کفر نشي د بی دینۍ کې شک الله مقاری لیکلی دي چې د روح او د بدن تعلق دا پینځه قسمه ده یو هغه دی چې د مور په نفس کې حساب کې واچول تقدیری را تقدیر بل هغه چې د پیدا شي ویخي په څنګه په لګي خوب شي جاري درې مغه دې چې دوی په خوب کې سره او خان دي سره او جاري سلورم مغه دې چې زمانه د عالم برزخ چې سات وږي قیامت ته ځای پنځه مغه دې چې په آخرت اوی تعلق هغه دې چې په آخرت دی وجنا ادراک کې کم دی د کافر د پاره کافر چې جزا به خبر ورکیږي او کده کې ادراک نه وي مثال د جماعت نه په څه په عذاب کوي مؤمن د پاره هم دی کافر د پاره هم دی ها تفاوت شته د پیغمبرانو هغه بر دي ته خو نه کوي دي د شهداو د صدیقینو د صالحینو د عام مؤمنانو په خپل مراتبو د یو روح تعلق د بدن سره مختلف دی څنګه چونډه ولګوا نو کوي دلته تعلق کم په دې شونډه باندې شونډه ولګوا د یو روح تعلق د بدن د اعضاء سره مختلف دی دغه سي دړي تعلقات چې کوم دي دا مختلف وعید د پکتمان د حق بیان د انواع د ابتلا دی بسم الله الرحمن الرحیم یہ مومنانو طلب د امدادو کوي په آخرت په صبر په موږ سره کم کسان د خدای په لار کې قتل شو دي تمړه موای دي جمدي دي تاسو په جن نه پويږئ اقسام د ابتلا ذکر کوي خامخا ازمایش به وکم تاسو په یو شي سره د یری نه یره د دشمن ده د لوګې نه لوګر اشارت د روګې ته په کمی د مالونو سره اشارت د زکات ته په نفس اشارت د جهاد ته په مې دا اشارت ته د ظاهري میو کم ہوتا یا د اولاد غستو دا کسان په دې دي رحمتونه د جانب رب نه عام ورحمه او خاص رحمتونه دي لیکم المهتدون د هدایت مندون بعض تفسیر کوي د ثمرات او اولاد ته حدیث کې راغلي دي چې یو بنده بچي الله تعالی والی ملائکو ته الله وي زما د بندا ولد مو خبر کو نعم اقبلتم ثمره فؤاده زما د بندا دړه میوه مو خبر کړه نعم او فما دا قال شی وې حمیدکا تا سنا ان الی الی راجعون وې لو ابن له بیتن فی الجنه ان الیه راجعون یاله درنه پریوته ماته شو ان ان الیه راجعون یو دا چې خپل امړه کې وای ان الله ان الیه راجعون او ته امړه کې په حقیقت مالکی هر کې خدا چندر دی امانت لزماس واجب التعظیم دی سو حج کی د بیت الله یا عمره کوي نشر باغ په دبانی چې طواف کی د صفا د مروه سو ته تو د خیر کی الله شاکر دی مجازی به شکر دی او علیم دی عالم دی په مخلوق اته شي مور د مؤمنانو نه تاسو کو داغه یو قریبی رشتہ دار چې الله لا جناح وای نو کسره سای کوي او کنه په باز نشته نه دا مطلب نه دی جاهلیت کې با دو بوتان یو به صفا باندې بل به مروه باندې یو ته اصحاب وی بل ته نائله وی یو د مذکر صورت او بل د مؤنث یو جدا او بل طرف دی بچ کله تواب کو د صفا او د مروه مین کې صاحب یې کولا ولیا راغ بوت خفش دا خو دوار جدا بوتان دي بیا دی ویل دا خو جاهلی رسم و په صفا موتو په مروان موتو دا به مونږ څنګه سای کو اوس ونا غبوت چې په صفا نه په مروا لا جناح دای په نسبت کې نازل دی تاسو با غنه باک نشته ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات دا بیان د وعید د پکتمان حق آ کسان چې ای پټي ما کم نازل کړي دي د بیناتونه والهدى د هدایت نه من بعد ما بناه للناس کما ته بیان کا خلق ته په کتاب کې دی وعید یل یلعنهم الله فدای کاتمین د حق الله لعنت کې ویلم اللعنون لعنت کې په دې باندې لعنت کوي د ټول مستحق د لعنت دی بس مطلب دا دی الا الذين تابوا استثناء د تایبینو هغه سان چې توبه وباسي او اصل او اصلاح کې د خپل عمل اولائک اتوب علیہم دی کسانو باندې رجوع کوم په قبول توبه شه وانا التواب الرحیم د ډیر قبلون کې توبه رحم کوونکی او داغي بل مقابل د کفار ذکر کړي ان الذين كفروا وماتوا هم کفار آ کسان چې کفر کړي دي مړ شو دي کفارو خاتمه په کفر شو اولئک علیهم اللعنه لعنت الله دی کسانو باندې د الله لعنت دی والملائکه د ملائکو د والناس اجمعین د ټولو خلقو مستحق د لعنت د ټولو همیشه به په دې لعنت کې دارن جهنم کې نه به تخفیف کې د دین د عذاب ولا هم ينظرون دي ته نه مهلت ورکول شي د پار د معذرت و الہکم الہ واحد الہ تاسو یو الہ دی ذاتا یو دی صفتا یو دی عبادتا یو دی امرا یو دی حکما یو دی الہکم الہ واحد لا اله الا هو نشته غیر د الله نه بل څه الرحمن الرحیم الله رحمان دې رزق رسان دې او رحیم دې رحم کوم دې